په دې آیات مبارک باندې چې وسارعوا الى مغفرة من ربکم دې متعلق بیان شوی الله جل جلاله د مسلمانانو او مؤمنانو دا مطالبه کوي ورنه غواړي دې طرف ته متوجه کوي چې د نیک اعمالو طرف ته بیړه وکړي تیزی وکړي وسارعوا الى مغفرته به طور تقاضای بشریت کله تاسو نه یو ګناه وشول دی الله جل جلاله او د هغه د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احکامات او تعلیمات مخالفت درنه وشو نو تاسو ډیر پمنډه منډه په بیړه په تیزی سره د الله جل جلاله نه د خپل ګناهونو مغفرت غواړي توبه او باس احادیث مبارکاو کې راځي کله چې شیطان حضرت آدم علی السلام ته سجده و نه کړل او الله جل جلاله شیطان د دې حکم د مخالفت توجینه د خپل دربار نه وشړلو او مردود کړل په دې وخت کې دا د الله جل جلاله نه یو مطالبه وکړل یو دعا یې وکړل چې اي الله ما ته په دې اولاد ادم دې باندې ما ته تصرف راکې قدرت او طاقت راکې ځکه د دې د وجې نه خو زه ستا له دربار نه وشړل شوم مردود شوم الله جل جلاله د شیطان ابلیس دا دعا او دا مطالبه قبول کړل او شیطان له پر انسان باندې پر بني آدم باندې پوره قوت او طاقت ورک په داسې شان لکه زمون او تاسو په دې رګونو کې چې وینه خوځيږي را خوځيږي حرکت کوي د قشان ته شیطان ته هم الله طاقت ورک حدیث مبارک راځي په دې وخت کې آدم علی السلام د الله جل جلاله په دربار کې فریاد وکړ د خپل اولاد د خطرې د وجنه چې آی الله چې شیطان ستام دشمن ده او زما او زما د اولاد هم دشمن ده او تا دومره لوی طاقت ورته ورکو نو زما د اولاد خو به ټول ستاده لارې نه بې لارې کی گمراه به کی ستا د دشمنانو او ستا د مخالفینو په صف کې به ودرئ یا الله جل جلاله دا به څه چل کیږي الله جل جلاله ورته ارشاد فرمایي چې ادم خپکه غما زبستا اولاد لا کډیر غافل نو او د غفلت چادر ور باندې غړېدل نو د دنیا د خواهشاتو او د دنیا د خوندونو او د لذتونو چادر ور باندې غړېدل نو یو مخ زناور نو او څه قدر زما محبت او زما ذات نه غافل نو نو زه یو بهترین هتیار یو بهترین اسلحه ورته ورکم چې د هغه هتیار او د اسلحې په زور باندې به د شیطان ټول کوشش او ټول جدوجهد هغه په اوبو باندې لاهو کی وی هغه سا وی هغه طلب مغفرت چې کلم ګناو کی دما او زمانه تعلیمات انسان مخالفت کی بنی آدم او دا په اخلاص سره محبت سره شوق سره ندامت سره توبه وباسي او پښمان شي طلب مغفرت وکي زبټول ګناهونه ولا معاف کوم او داس به د ګنا نه پاکم دسه د ګنا نه لکه وړکه ماشوم چې د مور نه پیدا شي اتاوی نظم کمن لا ذنب له سوق د ګنا نه توبه وباسي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي وې دا دسې د لکه سره ګناه نه کړي بالکل سره ګناه کړي نه ځکه الله جل جلاله ارشاد مبارک سارعوا الى مغفره سونه اگر شفقت او د مهرباني او د رحم والا خطاب کوي سارعوا الى مغفره من ربكم د سینوي چې تاسو منډه وکړئ هغه ذات طرف ته چې هغه قهار ده هغه جبار ده هغه طاقتور ده نه نه سارعو الى مغفرت من ربکم چې هغه ستاسو پروردګار ده او ستاسو کامل او اکمل خیر خوا ده هغه تا سره اې انسانه اې بني آدمه محبت ته ستا د مور او پلار نه هم تا سره زیات محبت ته او زیاته مینه ده تا د مور او پلار نه هم په تا باندې ډیر مهربانه او ډیر مشفق ده فلهذا د هغې د خطاب ته لږونې متوجه سه سارعو الى مغفرت من ربکم دا ستاسو پروردګار دی مغفرت او د شپې هم د مسلمانانو د ټولو حالاتو هغه تلاش به کولو فلټنه به کوله چیرته خو مسلمانان دی الله او د هغه د خپل پیغمبر د احکام مخالفت خو نه کوي یو ځلی په یو غلې کې روان یو نوجوان د یو عیسائی دا یې وویرېدو ډېر زیات او دا شراب یې راواخیستل او په دې ترخ کې دلته کې ونیول څادر کې تاو کړل او دې ترخ کې ونیول شراب مردار دې مردار نجس دې انما الخمر والميسر